باب لا تنكح المرأة على عمتها نوشی په نکاح کوله شزا اوس په عمه خپل باندې کنه چې لکه مثلا اته په نکاح شه د یوې شزه عمه یادو کنه یا د فرض په نکاح وی تریر په دې باندې پوسه په نکاح کوي یا د اوررا په نکاح وی اتریر په دې باندې عمار پوسه په نکاح کوي کنه دا نه دی راو کنه شم او دې ته دا ساوی لا شي کنه چې نکاح د صغرې په کبرا باندې کنه شم صغرا کبرا سکتو دا عما او دا خلای دې ته کبرا ویلا شي او صغرا چې دا دغه فرض وي د اوررې ته چې کینه کنه ویلا شي دا ساوی ته ویلا شي چه نکاح ده صغره پا کبرا بنده یا نکاح ده کبره پا صغرا بنده کنا دا نظر آو خدا ثابت ویلش چه نکاح ده شده پا عما بنده یا نکاح ده شده پا خلا بنده کنا پوسا دا نظر آو او فقهاوی و قیده بیان کریه دو کنا چه دوی دا سه شده چه دی کنا چه بده دوی شده شه یو نروی تا فرس که و بلا شده وی تا فرس که دی پلمان سے بیا نکاح نوی راو بیا داس قسم دوی شده په نکاح د یو سړي سره جمع کوله چې دا دان دراو کنه شم لکه مثلا عما عما د یو شده کنه اوررا اس په دې چې یو شده وته فرض کې یو نر وته فرض کې لکه مثلا د عما نر وته فرض کا عما چې نر وته فرض کې خطر وی شي کنه شم او دا بلای ورې راشوا دې ترو دې ورې نه کاستره راو دا نه دراو کنه شم یا مثلا دا وریرا نروی دا فرس که اما شده دو از تریر و وریرا تریر و وریرا ایده نکاح خو نداره و سره کرو دا نداره و دا یعنی چی یو نروی دا فرس که بلا شده دا فرس که که دی بخبل میون شه نکاح نوی سره رو بیا داس قسم دوی شده دی یو سری په نکاح شه جمع کول چی دی دار دی رو کنه لا تنکح المرأت علا عمتها ولا علا خالتها کانا خلا دی میر خیر تاویل شی عما دی پلور خیر تاویل شی وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم عن الشعبي قال سمع جابرا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة چه بنکاح کلا شی یو شدا علا عما تیها پوس بیغی عما دی دی بنده چه یو سری عما بنکاح کریدو پا عما بنده پوس دا وررا په نکاح کوي او خاله په هيا پوس په خلا خپل باندې چې یو سری ادا اې دې خلا په نکاح کړی او دې مېر خیریه او بیا دعا په نکاح کوي کنه دنه رسول مبارک نه یې کړی دو وقال داود وابن عون عن الشعبي عن ابي هريره كان دا پوسو شعبي چر نقل کړو د جبير صاحب نه نقل کړو کنه دا وی د ابارا صاحب نه نقل کړو کنه دا دویان سند شو څه معنا د مېر خیریه وي ای دغه خاله وای د شذ پر منځ جمع کول اندر او کرا ودا دا رنګ چې یو شذ وی بل د پلور خلا وی کنه سا ویری کنه دې خلا نه وی پلور یې خلا وی کنه سا هغه دا حکم دا کنه سا ا د پلور خلا دې چې وی د پلور دې د میر خیر وی کنه سا رواج الکیدو د پلور یې د میر خیر دو دای وسړی پنه کاه کړی دو اس دعا پنه کاه کوي کنه سا وی نصب دی وجه نه چه کیم ده کنه خدا حرمه دی کنه حرمه دی کنه چه مثلا نصبی پلور دی وی دیغه نصبی خلاوی کنه دیغه سره ده شده چه کیم ده کنه جمع کولا دانه دارو کنه صدارنگ ده رضا توری چه کیم ده کنه دغا حکم ده کنه چه رضایی پلور دی وی ده رضایی پلور دی خلاوی کنه ایغه سره ده جلکی جمع کولا چه کیم ده کنه دانه دارو باب شغار شغار اصل شه چې کیم ده کنه اې دې ته ویل شي کنه لکه دا ورس یا حدیث شه کنه دغه تفسیر خپل نه کړل چې یو سړی بل سړی د چې کیم ده کنه لکه مثلا لیر ور پنه کاف کو په دې شرط باندې چې بل سړی د ته چې کیم ده کنه لیر ور پنه کاف کوي کنه شام په دې شه مثلا د یو عقد عوض وګرځوي اې دې بل عقد دې پورا اې دې یو شه دې بوزا دا عوض وګرځوي اې دې بل شه دې بوزا اې دې پورا کنه شام نور مطلب دا ده چه یو کس لیر ور په نکاح کو په دې شرط چه دا یو لیر ور په نکاح کوي ده یا یو کس خیر ور په نکاح کو په دې شرط نه چه دا یو خیر ور په نکاح کوي ده یا بل څه دی کنه ور په نکاح یې کو په دې شرط چه توا مثلا مو در په نکاح کوي و دا یو عقد ده بل عقد ده پر عوض وګرځوي مہر نکو مقرر کنه دې ته سویل شي شغار وته ویل شي کنه شان سوچ مې دا کنه او شغارا دا اصل شلو خستل شوه دا ده محاوره ده عربینا چه عرب یی چه شعر البلدو من السلطان کنا شعر چه ده بچشانا خلی شی کنا شا چه بچشانا بی پا شعر شی کنا ایده تاویل شی کنا سوچ می دا کنا و ایده غی نکاح تا ایده عقد تا شغار ایده وجه نویل شی چه دا عقد ده مهر نا خلی ده مهر نشتا چه کم ده کنا پا ده غی عقد شی کنا شا چې خدایوالي یوې ښځې پښه چکوي به یوې به بلې دا بله دې بلې ښځې پښه چکوي یوې به بلې که نه ښه او چې کیم ده که نه لره مهر چې کیم ده که نه نشته به دې شي که نه دې وجه نه دې ته صغار ویل شي دا صغار چې کیم ده که نه دا نه ده جایز دې نه رسول مبارک منع کړي دو خو که چېرې مثلا دا صغار یې وکړلو په دې طریقه سره د نکاح یې وکړو چار خو یې نه جایز یې وکړه خو د نکاح منعقد کېدي که نه منعقد کېدي که نه شم امیر د احناف مذهب دا ده چې د نکاح منعقد کېږي که نه شم و بیره کنه خو مهر مثل چې کیم نه کنه دا واجبې دی دغه جلکې د پر مهر مثل واجبې دی چې دا تو په نکاح کړی دی او د بل له پر مهر مثل چې کیم نه کنه واجبې دی زګا جو یو تر یو ته خدا نه کاه مہر به تسمیه د مہر نشو کنه شا او د تسمیه د مہر بهر نه کاه چې کیم نه کنه دا غم منعقد کیږي کنه شا دا بتل نه کنه تسمیه د مہر دا خامه خانه دو ضروری ده نکاح پہ انعقاد سے گانا شا ایوا بیا دو کو بیا سے تسمیہ دے سمنے ضروری دو آل تسمیہ دے سمنے بیر الوڑا منا کے دا کیزی نہ کرا شا او یو نکاح دا نکاح سے تسمیہ دے مہر چے دو دا ندو ضروری اے دے بیر منا کے کیزی خو بارحال امہر مصر بیا وجبی جی گانا پا دے گا دیشے دیتا سے غار ونشی اول جنه پر دا ندی راو چې کیم نه کنه چې سزا زور وتا هبا کو دا غاس پلایا و دای مہر نه کو ور کنه دا بل جنه پر نشتا خاصه کا جنه یو سره مثلا به هبه بل سره نکاح وکړو دی وسری سره دا نکاح منا کې کیږي کنه امیر مذهب دا چې په دې سره نکاح منا کې کیږي خو مہر می سره ور پر واجب دی کنه شان لکه دا شغار ولا نه کنه صدا دی نکاح منا کې کیږي خو مہر می سره ور پر واجب دی دا سه ده هبه په لفظ سره نکاح منعقد کیږي خو مہر مثل ور پر واجب دی پلا یاد غاص نه په نکاح کوي کنه دا د رسول مبارک خصوصیت اچھا جی او بهر حال یو شدا کنه چې یو سړی ته زون هبه کوي اگر که مہر مثل واجب دی یا خو چې هبه کوي دا زون وتا اې دې گنجائش تا دا کنه په حدیث شي کنه دا سره مثلا چې دا خبره به بنیاد ده کنه گنجائش دې شتا ترجی من تشاء منهن وریا کوا په دې شزونه شي چاته چې تو خوشوي منهن دې شزونه نه اذن وریا کوا کانا مطلب لدا کشپانو ور سره ترویا و تدوی الیکا من تشاء دې کسره او چې کیم نه کانا پناور کوا زون په طرف باندې چاته مثلا چې تو خوشوي منه کانا شپه چې کیم نه کانا ور سره تروا دا دین رسول مبارک ته زنینا هبه کول کنه شا دیر شزونه رسول مبارک ته زنینا هبه کول خو بیا رسول مبارک ته خدای په اختیار ور کړو چې کیمنا کې کتنه کاف ور سره کیا او کنه ور سره کیا او کتو مثلا شب بشیر سره کیا کنه ور سره کیا کنه شا قول تو هر دا شاوی چې بدغه وشه مول یا رسول الله ما ارى ربك الا يسارع في هواك ما ارا ربکا زه خیال نکه پر رب ده تو بنده زه نوی نه رب ده تو الا منگر داس یه وی نه داس خیال پر بنده که یو ساره و فی هوا کا چه دای که کیم ده کنا بیره کو پیغی پیرا کوله ده خواهش ده تو شه پیغی پیرا کوله ده رضا ده تو شه اتو ده رضا پر پیرا کوله ده و اتو ده خواهش پر پیرا کوله ده الله پاک ده کیم ده کنا بیره کو کنا دارنگه ده یشام نا عبدار نکل کرده محمد ابن بشرار نکل کرده ابو سعید المؤدب یاغنر نکل کرده کنا او یزید بعضهم علی بعضن چه زیدولا کو زرا ده دی پیغ زنا نیرا بنده زرا ده روایت الفاظ چه کمولا کو وازنا بیا پیغ نا یونیم تکور جتای کو وازنا بیا پینا یونیم تکور جتای کو سیکی وینا کموی سیکی ور جتای کوی باب نکاح المحرم محرم چه ده احرام په حالات شوی یو سرائی کنا احرام یا تللا ده ده حج ده پرا یا ده عمره ده پرا ده احرام په حالات شوی ده سه سرا نکاح ترائی چی کنا سی ترائی بار حال پده شوی ده آئیما پل منگ شوی اختلاف تا کنا شام امام شفیع صاحب دی یی چه ده احرام په حالات شوی نکاح نشی ترل کنا ده حل په حالات شوی نکاح ترل شید محرم لکه وات کې نشي کړی دا رنګ نه کاهیا نشي تړای کنه سم او مين د احناف مذهب دا چې نه د احرام په حالت سره نکاح تړل شي د ښځې سره اگر که مثلا جما یا دواعی د جما داوه نکو کنه په احرام کې کیم ده کنه تړای شي امام بخاری صاحب دیغه دارا یې لکه د احناف چې سرنګ راځي چې د احرام په حالت کې نکاح تړل چې دی دارا ودی کنه نکاح تړای شي دا امام بخاری صاحب دا دی چې د کیم حدیث چې وروړي په دې سره دا ثابتوي چې محرم د احرام په حالت کې نکاح کې کیم ده کنه تړای شي نکاح کړه د رسول مبارک د میمونه صاحب سره کنه او حال دا چې رسول مبارک محرم وو د احرام په حالت سره نکاح سره کړه دا کراونه وا رسول مبارک وینه نکاح سره کړه باب نهی رسول الله صلی الله علیه وسلم عن نکاح المتعه اخیرا دا مخش کتاب المغازی شوات استروشی دا خبره کنه په تفصیلی هغه دی شرطی دی کنه شان دا متعه سدو کنا متعه متعه دا سی مثلا کنا چه ده شد سره چه کم ده کنا سرائی چه کم ده کنا نکاح ہو و ده نکاح پا لفظ سره نوی ده اتمت و پا لفظ سره وی کنا او بیا چه کم ده نکاح چه وی آخو موقت نوی که موقت وی نکاح معینه من دانوی نکاح ده همشولی ده پراوی کنه و دا ویداسین چه موقت وی دوی ورده دری ورده جماع یا میاشت کم نکنه دا مروی کنه موقت وی یو نکاح موقت تا کنه شا یو متعادو که نکاح موقت تا اغا معینه من داوی که متعاوی ادا معینه من داوی خو فرق دادا چه متعا پا لفظ ده نکاح سره نوی ده تمتع پا لفظ سره وی و نکاح پا لفظ ده نکاح سره وی کنه شا نکاح موقت داغه چې کیم ده ده خره ولا غشه چې دی دا حرم شوی ده نه نهی وشولا کنه او دا رنګ چې کیم ده کنه دغه متعنا نهی وشولا کنه شب خدا نهی چې د کیما نه شوی و دا موقت نهی ولا شوی و سیمین دیرا څنګه اذن اورس چې بیا غزوه او تاس سے بیا چې کیم ده اجازه ورکړي دغه متعه بیا غزوه او داسنا اورس کې بیا نه را حرام شول د متع او په طریقه د تعبید سره حرام شول هم شاد پر نه را حرام شول کنه بهر حال مجبورې دی وجنه دا راو کنه لکه خنزیر غش خړل مجبورې و د استراب دی وجنه راوي دا سه متع هوا خو چې کله مثلا غزوه او تاس وشو د غزوه او تاس نه ورسې به نه را مشاله پر چې کیم نه کنه دا حرام شول باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة أخيرا وبه قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا ابن عيين أنه سمع الزهري يقول أخبرنا الحسن بن محمد بن علي خبرنا قال متحسن بن محمد وأخوه أورير ده عبد الله بن محمد ده يحسن بن محمد ده ده هرطلي صاحب المسائيو بل عبد الله بن محمد دار حرب هرطلي صاحب المسائيو كان دا دوا سره دا حدیث نقل کوي عن ابيهما د پلور د دی دوی سره نه پلوري سکتا محمد ابن علي او دا محمد وی چې ان عليا چې په تحقیق سره مو پلور صدا حضرت علي صاحب قال اغه اول ابن عباس صاحب دا چې ان النبي صلی الله علیه وسلم نهى عن المتعه رسول مبارک نه یې کړی د متعه وان لحوم الحمل الاهلیه او د غغه شه د اهلی خرینا کله نه یې نه کړی زما دا خیبر په غزبرا د خیبر شکنه خدا لکه موقته نه یو بیا ورس بیا په غزوه ارتاس چې کیم نه کنه خلاص شو د غزوه ارتاس نه ورس چې حرام شو بیا دا په طریقه د ثابت سره حرام شو خو بهر حال په زنه مکه باندې عبد الله ابن عباس صاحب ته دنه یې نه ورسېدلې کنه په زنه مکه باندې وابي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندور قال حدثنا شعبة عن ابي جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سئل عن متعة النساء پشتنو کلا شو ده عبد الله ابن عباس صاحب نه متعه ده شزونه په بريشه فرخص ده اجازه ور فقال له مولا له اول عبد الله ابن عباس صاحب تا یوازت کړي شوی مری ده دا اده یوازت کړه شو مری ایو ایو ته اول انما ذالک فی الحال الشدید بشکا دا اجازت ده متعه ہو پیغ حال ده شدت سے ہو چه کلا خلق مجبور ہو لکا ده خنزیر غیصہ ده مجبوری ده وجنا خوڑلی یا رو دی کنا دارنگی ده متعه پا حال ده شدت سے چه کم ده کنا رو ہوا او په حال لره چې په شزونه شه کم ولو کنه حال کې چې څه کنه شزونه د حال کې من کو هه کام وي نه جوړ سره به وای دی وای نه به چلو وړل چې په سفر باندې یو شهر داغه دی سوي داغه متاوي وکړه او نحوه یا په مثل لدی کنه دا سه الفاظ یې ویلې دي کنه فقال ابن عباس ابن عباس ورته چې نعم ای بالکل دغه اجازات دی او دا په حال له شدت شو مجبورې دی وجنه چې کلا مجبورې ختم شو اورس دی بیا چې کیند دا حکم منسوخ شو کنه دا اجازات ختم شو و بی قال حدثنا علی قال حدثنا سفیان قال عمرو عن الحسن بن محمد عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الاكوع چه دا بیا پا آخر شد سیلا منسوخ شوا دا کنا شد باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح پیشاول ده شده زون اخفل پا نیک سری بنده کنا چه شده اخفل زون پا بنده پیش کو کنا ایدیا پا حدیث شه جه کم ده و پا کنا سنت شه ایدیغا جه کم ده اصل موجود ده کنا ده اصل به بنیاد خبرانو ده شده اخفل پا نیک سری بنده زون پیشاوائی شی کنا دا کیسه حضرت انس صاحب وکړه چې یو ورځ رسول مبارک ته یوه ښځه راغله رسول مبارک باندې ځون پیش کړو چې هلکه بي حاجت کنه یا دا د انس صاحب چې دا کیسه کړه لیر یا نه اوسته وه کنه د انس صاحب لیر نه اوسته وه کنه یا په دې دی چې فقالت بنت انس اول هغه لیر د انس ما اقل حیا او حیاءها نه دا ساجی په کما او حیا دې غشته ده کنه چې دا خپل ځون په سوال چې کیم نه کنه پر رسول برک باندې تعجب سی آلو کنه ما اقل حیاها دا دې ما احسن هو غوندې ده کنه و واسو اتا او بشرمی ده کنه واسو اتا او بشرمی کنه او رنگ بدی دا لکه بشرمی او رنگ بدی تا نه دا ورکو کنه چې او به شرمه حاضر شه دا له وخت بدره بل به شرمیا وی چې دا خپل زور به خوند به شوی کنه چې مو په نکاح کا کنه شه دا له انس ته بلیر دا وی کنه سوچ مې را کنه فقالت بنت انس ما اقل حیاءها ساجبا کما وحیا دې غشده واسو اتا او قبحتا یو به شرمې ورن بده کنه حاضر شه دا له واسطه کنه شه فقال رسول الله برکته چې ما عندك تو سره به سشتا دا قال دا چې ما عندي شي نشدا مو سره خو اتشا قال رسول الله برکته چې زم باندې لوټ شکر د فل بل ته مس داس کې وتا پیدا او غلا وکاره کتل من دل ولو خاتم من حديد نګر کا غوتی دې اس پنه ویل نه وی کنه فذهب ثم رجع فقال وی چې لا نن مې تشا والله خدای مې دا لوري ما وجدت شيئا ولا خاتم من حديد هغه غریب چک شو کنه لو فرآه النبي صلی الله علیه وسلم یولی دل رسول برک فدعاه بیا رب رسول برک دلارا دا روی شک ده فدعاه ویلی دی او دعی له کا مجهول تی اولی چې رب رسول مبارک ده فقال له رسول برک ده چې ماذا معك من القران فقال له ده چې معي سوره كذا وسوره كذا دا اشراوه ده کل سورن پا طرف ده اغ سورته یعدد حجرائی گنی و دا اغ سورتینا چه پلنکای سورت پلنکای سورت پلنکای سورت پلنکای سورت نین لم یولد فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول برکت او فرمیل املکنا کها بما معکا من القرآن ملکونو گزول میز تولا رائے دے شده پس امام دے اغ شی سرا چاتو سرا دا دے قرآن شریف نا ایره په سبب سره مې تو مہر معجل دا غاری تمام نکړو خو معجل مہر ور کوي پیغه انا معتاده طریقہ سره یعنی دې صدا رسول مبارک ته زول پیش کړو باب عرض الانسان ابنته او اخته على اهل الخير کلا کلا صدا خپل زون پیش کړو کلا کلا د سده پلور وی یا میر وی هغه خپل دیر په نیک سړي باندې پیسا کو کلا کلا وریر وی یا خیر وی هغه خپل خیر چې کیم نه په نیک سړي باندې پیسا کو کنه دارو دی بالکل کنه عرض الانسان ابنته او اخته على اهل الخير كنا دیگه اهل لنکی بنده بال خیر بنده وابي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد بن سالم بن كيسان عن ابن شهاب قال اخبرني سالم بن عبد الله انه سمع عبد الله بن عمر يحدث ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حضرت عمر سے سو حين تأيمت حفصة بنت عمر سوقت ده چه کندش ولا حفصة بنت عمر ده خنیس ابن حضافت السحمین اوالا وال حفصة بی بی سوا ایده حضرت عمر صاحب دور پا نکح کریوا خنیس ابن حضافت السحمی ده یا ده خنیس مر شو کنا ده وفات شو سوچ کئی کنا وکان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجه کم ده کنا ده خنیس صحابی و ده اصحاب ده رسول مبارک نه وفتوفی بالمدینه وی ده وفات کل شو په مدینه منوره شي کنه به جدای کله وفات شو بیا حفصه بی بی حکم نه پوده شو کنه شو پوده سوچ مې دا کنه شا دینه عمر ابن الخطاب صاحب چې کونډه شو حفصه بی بی سه وکړل فقال عمر ابن الخطاب عمر سے ویلی دی چې کله چې دو کونډه شو اوالا ول اتيت عثمان بن عفان ورا ول عثمان بن عفان ده فعرضت عليه حفصه بمو پیش ک فدمن حفصه بی بی چه مو بچی دو حفصه بی بی تو تا ودر پنه کا فقال بیا عثمان صاحب تو چه سانظرو فی امری زولش کی سوچ وک په دې معاملې خپل شي کنه دا دې دغه سره د نکاح معاملې سره کنه دیوه سوچ وک کنه شا او بیره سانظرو فی امری زوی سوچ او فکر وکړ په دې معاملې خپل شي کنه په دې امر خپل شي چې دا دې سره نکاح تکا خاصه مې شو خو ټیک دو کنه وی چې کیم نه کنه خو نه وې پنه کبه نکاح فلبست لیالیا حضرت عمر سے بھی چې مو تیر کړ ته شپه ته شپه مې تیر کړل ثم لقياني اذن اورس چې عثمان سے ملاو شو د مو سره فقال ارتویل چې قد بدالی فتحقیق سر شاولی دا شو متدا اللہ اتزوجا یوم هذا چه زن نکا پا نکا حفظه لرا پا دیگه نن سب ورده شه دا نن سب ورده ده مو داسلی کنا ده ورده شه نو پا نکا حکاو کنا شا سوچ میں دا کنا بارحال دا ده خدای پا که خبل قدرتی نا دی رسولم براک پا خدای پا نکا حکاولا کنا دی پا دلیش خدای دا ورا چه ولا چه ما کبر سرا نکا حکانا شا زوجتك حفصة بنت عمر در په نکاح وکړه تو دا بچیا خپل حفصه جلیل د عمر دا خپل بچی هغه تو در په نکاح کا فسمت ابو بکر بیا نه غلا شو ابو بکر صدیق صاحب کنا فلم يرجع الی شیئا روحان سینو کړو مت اتصال جوابنا وړي جوابان کړو کنا شام چې دا خیال ورته ول عثمان صاحب باندې چې زه سره سوچ پوک کنا شام لوړی جواب نکړو نه غلا شو کنا شام نو بیر دا واجه دا واجه نو چه اصل شه که کلا دو کنده شوا بیا رسول مبارک ده ابو بکر صدیق صاحب را مشوره او خسته چه تو سرنگ مشوره ده ده حفظه بی بیزه پا نکاح کتا نیکا پا نکاح رسول مبارک سره مشوره او خسته او رسول مبارک په دبن اعتماد وکنوی یو خود مراز نو شایی کنشا اعتماد یو په باندې او دویمه دا خبره چې خامخا د ابوبکر صدیق سه بچی یا د په نکاح شوه د رسول مبارک په نکاح شوه و رسول مبارک اعتماد و چې کیمه د خیر خبره وی اوه ته موته کې د خیر ولا مشوره دې ته نه کفه چې کیم دا کنه چې مو بچی ته په نکاح شدو که مو خیر بیا به وته چې کیم درته جنا ما په نکاح کوا کنه شا سوچ مې دا کنه بیا لکه رسول مبارک فراز باندې دای خبر وکنه شا یا رسول مبارک فراز دای خبر او چې رسول مبارک دا خبره متکریه بیا عمر صاحب ته چې کیم نه کنه جوابانه ورکول ور په دې ورشه غدوا نه چې دا سینه چې رسول مبارک رازر نه جواب شکلا کدای شي رسول مبارک د کیسه خواصانه شي کنه بیا بیا عمر یې چې کیم نه کنه چې بدای په ځای غدو ته شي دا مو په لیر باندې کنه سچې چې بیا خواصانه شو کنه صاحب ایده وجه ابو بکر صدیق ویل غور جوابانه کو ویل دل غور په غلا شو کنه او چې دا راز نه جواب نشي د رسول مبارک راز کنه بیا ورسته چې کله رسول مبارک په نکاح کړه ولا ابو بکر صدیق صاحب ته ویل چې ته خفاوې ده مولا چې مو جواب نه کړ دیر کنه خو کیسه دا خو چې زه پرات خبرو د رسول مبارک پراز باندې کنه شاه خوی تا دا مرا نو بو غصه زکا چه جواب خورو کراو کانا ابو بکر خور غور جواب نکلو رو پا دمو نی سخ پا غصه شو زکانا وکنتو اوجد علیه اول زیاد پا غصه پا دی ابو بکر بنده منی دیگه غصه دی منا پا عثمان بنده سیمرا که دی مو غصه پا عثمان بنده وکانا دینا زیاد پا ابو بکر صدیق صاحب بنده پا غصه شو کانا نو بیرد فلبست لیالیا بیا چې تیر کړه مو سه شپه وخت تیر دو تیر دو د جواب نه راکولو ثم خطبها رسول الله صلی الله علیه وسلم دیر اورت چې پیغام دې نکاح ورکړو حفصه بی بی دا رسول مبارک فانکحتها ایاه بیا ور باندې کاح کړلو هاذا حفصه بی بی ایاه رسول مبارک دا کنه چه انی کنتو قد علمتو زو چه متفاتا و چه ان رسول اللہ سلام قد ذکرها چه رسول براک تذکرہ کریو ده حفظه بی بی مورا مشورہ ده متعلق و خستی و کنا فلم اکن لأفشیا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوزا چه مورا من کرا و جواد کرا و غراز ده رسول مبرک کنا آمنشو جکیم ده کنا جواد وی ده رسول مبرک راز ولو ترکها رسول الله صلی الله علیه وسلم بالفرض کچر پریش یو دلرا رسول مبارک ای ویلی و چه زینو پا نکاح کوا بیا قبل تو ها بیا مکبیل کری و دلرا و رسول مبارک یا پریش که نوا زکا مواد درازانا سجا وطا و جواب میں تو تا جه کم دا کنا نظر کوا دین دا اخبر لیری جه کم دا کنا پیش کرلا په اهل خیر باندې اولی په عثمان صاحب باندې پیش کړی و یا ابو بکر صدیق صاحب باندې پیش کړی و دارا او دی دا شاکر دا سبا دا چار ندو کانا شم وابي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن عراك بن مالك ان زينب ابنة ابي سلمة زينب چا بچی دی ابو سلمة دو اخبرت هو اغ خبر ورکا دو هو اید عراق ابن ملک تا بیدی کنا پدی کسا بنده چان ام حبیبت ام حبیبه صاحب قالت اول رسول مبارک تا و دا حدیث مختصر دا اغا ام حبیبه صدو اغا اخبلا خیر چه پر رسول مبرک منی پیش کری اغا کنا چه دا ابو سفیان لیر ادمو خیر اغا سر دوست دی خدایا پا نکاح کا کنا شا یا رسول مبرک تا فرمی چه دا تا خوشوی بل غوڑه یا دیوی داوی جی بیغل خوی ساز دخو کش یا نه نرما بنا خوشتا کنا شا یا رسول مبرک تا وی چه نا خدا خو ندی رو چه یو خیر دی پا نکاح شوی جه کم دا کنا بلا خیر خوی بیانو شی پا نکاح کوائی کنا دایره خپل خیر یې پس کړی او پر رسول مبارک باندې کنا دا سبا دا خبرانو د په حال خیر باندې خیر یې لیرا دا به باندې پس کوي شي ٹھیک شو